رواه ترمذي د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه روایت دی قال هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اورېدلي دي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقولو چې فرمایل به ویلې قال الله عز وجل چې الله مایي د حدیث کوم حدیث دی قدسي حدیث دی المتحاب بون فی جلالی، هغه کسان چې محبت کوي په خپلو کې سره، فی جلالی، زما د جلالت د وجې، یعنې زما د په خاطر باندې، لهم، وي به دوی لره منابر، منبرونه به وي، منارې به يي، من نور، د نور نه به جوړې کړې شوي په ورځ د قیامت باندې، یغبطهم النبیون، چې غبطه به کوي په دوی باندې، انبیاء کرام و شهدا او شهیدان غبطه یو غبطه یې ورونو یو حسد دي چاته چې الله رب العزت نعمت ورکړی نه د دې غبر عکس ده یو حسد دی حسد دی چې چاته الله یو نعمت ورکړی ته د هغې زوال وغواړې زور درکړي تا ته چې څنګه د سره دا شی شته بده در باندې ولګي خوند در نه کړي نو د هغې د زوال تمنا هم لرې کوشش هم کوې چې دنه دا شی لاړ شي ضایع شي تېنه چا ته الله منصب ورکړي چا ته الله مال او دولت ورکړي چا ته الله جمال او کمال ورکړي نو دا حسد دی یوه غبطه ده چې هغه د حسد برعکس د یو چا ته الله رب العزت نعمت ورکړي هغه نعمت ستا خوښ شي ته د هغه نعمت تمنا وکوې چې کاش ما ته هم دغه شی میلاو شوی وای د هغې نه د زوال تقاضا نه کوې تمنا یې نه لرې چې د هغه د لاس نه دې ووځي بلکې ته ځان دپاره تمنا لرې چې ما ته دې هم الله دغسې راکړي دې ته غبطه وایي غبطه یو حسد دی یو غیبت په معنا باندې پوه شوې د غیبت چې د بل چا نعمت وګوري د هغې نعمت تمنا ته هم وکوي چې کاش ما سره هم دا شی وای دې ته غیبته وایي دا حدیث هم ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې د الله رب العزت نه روایت کوي یعنې قدسي حدیث دی الله رب العزت هغه کسانو په باره کې وایي کم کسان چې په خپلو کې سره محبت کوي په خپلو کې سره محبت الله رب العزت په دې قد قدسي حدیث کې بیان کړی چې دا محبت دی نورو اساساتو باندې نه وي ځکه په دنیا کې انسان د ډېرو شیانو لپاره محبت کوي دا چې مور او پلار سره سړی محبت کوي پلار د خپل اولاد سره محبت کوي دا هغه فطري محبت دی طبیعي محبت دی چې انسان یې خامخا کوي ځکه د قرابت په اساس باندې د وینې په اساس باندې دا محبتونه دي دا چې یو کس د چا سره خپل خپلوانو خپل قوم قبیله سره محبت کوي هغه هم یو سبب لري د اسباب د دنیا نه چې هغه قرابت دی قبیلوي دی څوک د ژبې په اساس باندې یو بل سره محبت کوي دلته الله رب العزت په دې حدیث قدسی کې الله رب العزت محبت خپل بیانوي او خپل او هغه کسان چې محبت په خپلو کې سره کوي هغوی دپاره د ورځ د قیامت جزا او هغه عظیم نعمت الله رب العزت ته په ګوته کوي خو ورسره ورسره دا هم الله رب العزت په صراحت سره ویلي دي فی جلالی المتحابون فی جلالی هغه خلک چې محبت په خپلو کې سره کوي نه د قرابت په اساس باندې نه د خپلوالۍ او د وطندارۍ په اساس باندې بلکې محبت کوي زما په خاطر باندې زما د جلالت او زما د رضا په خاطر باندې هغه قسمه محبت کوونکي به په ورځ د قیامت به الله رب العزت دوی د دوی دپاره منابر جوړ کړي منابر جمع د منبر ده منبرونه به الله رب العزت ورته جوړ کړي وي منارې به الله رب العزت ورته جوړې کړي منبر هر هغه پورته شي ته وایي چې انسان پرې معلومیږي د جومات ممبر منار چې د نورو دپاره علامت وي د لرې ښکارېږي جوتېږي نو دا به د نوري د رڼا به وي داسې به ښکارېږي لکه موږ تاسو ته چې اوس په اسمان کې د شپې ستوري ښکارېږي میاشت راته ښکارېږي دغسې ممبرونه به جوړ شوي په هغې باندې به خلک ناست دي یغبطهم النبیین و شهدا حتی دومره ښایسته به چې شهدا چې په هغوی باندې به هېڅ غم نه وي د شهداو نه پورته ډله څوک نشته د انبیاء کرام نه پورته ډله څوک نشته په ورځ د قیامت باندې خو حتی انبیاء کرام به هم د دې منابرو د ښایستوالي د وجه نه د جګوالي د وجه نه به انبیاء کرام او شهدا به هم دا تمنا کوي غبطه به کوي چې کاش دا منبر یا دا ځای موږ ته هم راکړل شوی وای د دې نه معلومیږي چې دا ډیر عظیم اوچت مقام دی چې یو کس بغیر د شهادت نه بغیر د نبوت نه دا منابر انسان ترلاسه کولی شي د څه په اساس باندې د محبت په اساس باندې چې په خپلو کې سره محبت وکوي د محبت د الله په خاطر محبت د دې په خاطر باندې یو د بل سره کوي د تقوا په اساس باندې په د خپلو کسانو کې چاپریال کې ګوري چې څوک د الله په لاره باندې ډیر برابر دی نو د هر شی باندې چې لپاره کش چې د کم وطن دی د کمې ژبې دی د کم قوم او قبیلې دی د کم مسلک کس دی صرف شو شی ورته مطرح وي هغه د الله رب العزت په لاره باندې برابري الله په لاره باندې برابر انسان سره د الله په خاطر باندې محبت تو کوي محبت دا معنا چې په زړه کې ښه ور باندې ولګي خوږي ورته زړه ته د خیر تمنا ورته ولري د شر دفع کولو تمنا ورته ولري چې شر ورته ونه رسي خیر ورته ورسي په ښو یې خوشحاله کیږي په بدو یې غمجن کیږي او بیا په همدغه اساس باندې د همدې محبت په اساس باندې ملاویږي ورسره محبت ورسره کوي اظهار د محبت ورسره کوي اکرام یې کوي دا ټول هغه آثار او آثار د محبت دي د نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې راځي وایي وخت کې په یوه زمانه کې یو کس روان و کم کلي ته روان و الله رب العزت ملایکه ورته راولېږله په شکل د انسان کې پوښتنه یې ترې وکوله چې چې چېرته روان یې دا کس وایي چې زه فلان ابن فلان ته ورځم چې زما ملګری دی د هغې ملاقات دپاره ورځم د کس مرسول د الله طرف نه راغلی ملاک پوښتنه ترې کوي چې آیا په تا باندې کوم احسان کړی د هغې بدله ورکوي هغه ورته وایي چې نه هیڅ احسان په ما نه لري خو زه د الله په خاطر باندې محبت ورسره کوم د دې محبت په اساس باندې ورځم څوک چې چا سره د الله په خاطر محبت کوي خامخا د محبت ورکشکاږي د ملاقات لپاره تمنا لري چې ملاقات ورسره وکوي نو وروسته د هغې نه هغه ملک ورته وویل چې زه د الله د طرف نه د ما فوق سبع سماوات نه راغلی ملک یم د اسمانونو نه راکوز شوی ملک یم الله را لېږلی یم الله رب العزت په تا باندې سلام وایي درود در باندې وایي د دې په وجه باندې چې ته د الله په خاطر باندې د یو مسلمان ورور پوښتنې ته ورځې نو وروڼو په خپلو کې د محبت کولو دغه مقام دی په یو بل حدیث شریف کې راځي سبعة یظلهم الله یوم لا ظل الا ظله په ورځ د قیامت باندې به اووه ډلې داسې وي اووه کسان به داسې چې د الله تر سوري د عرش سوري لاندې به ناست دي په داسې ورځ باندې چې هیڅ سوری به بل نه وي غیر د عرش د سوري نه اووه ډلې یعنې اووه قسمه خلک به راځي الله رب العزت په تر دې سوري لاندې ځای ورکوي په هغې کې دوه هغه کسان دي چې د الله په خاطر باندې یو د بل سره محبت کوي اجتمع علیه وتفرق علیه د همدغه محبت په اساس باندې یو بل سره میلاویږي د همدغه محبت په اساس باندې یو بل نه جدا کیږي یعنی کله چې ملاویږي هم د الله په خاطر باندې یو بل سره ملاویږي د دین په خاطر باندې په دې خاطر باندې چې مشوره وکړو چې دعوت څنګه وکړو په دې خاطر چې جهاد وکړو څنګه یې وکړو په دې خاطر چې څنګه پلان جوړ کړو په دې خاطر چې خپل تربیت څنګه وکړو په دې خاطر چې ته د ما تسکیه وکړه زه د تا تسکیه وکړم صرف د دې په خاطر باندې یو بل سره ملاقات کوي میلاویږي یو بل سره کله چې یو بل نه جدا کیږي هم زړه یې نه غواړي چې یو بل نه جدا شي خو د دین تقاضا دا وي د شریعت تقاضا دا وي د وخت تقاضا دا وي چې باید یو بل نه جدا شو ته باید دې سنګر ته لاړ شې زه باید دې سنګر ته لاړ شم ته باید دلته دعوت ته لاړ شې زه باید دلته دعوت ته لاړ شم نو د ناسته هم د الله په خاطر باندې وي د افتراق هم د الله په خاطر باندې دغسې کسان ته په ورځ د قیامت دغسې دوو کسانو ته به محبت کوونکو ته به الله رب العزت په ورځ د قیامت تر خپل سوري لاندې ځای ورکوي وروڼو په دې حدیث باندې عمل که انسان په خپل کور کې ناست دي کیدای شي شاز او نادر د موقع په لاس باندې درشي په خپل وطن خپل ولسوالي خپل ولایت کې ناست خلک کیدای شي ډیر کمو ته دا موقع په لاس باندې ورشي ځکه چاپریال کې چې ګورې څوک دی خو یا به د وروري یا به د ماما یا به د کاکا زوی وي یا به د ماما زوی یا به د بل خپل قرابت به ورسره لري د هغې سره مو مینه محبت چې ته هر څومره ورسره یې خامخا یو بل دافع هم شاته موجود وي یو بل سبب هم موجود وي او هغه قرابت وي د وینې قرابت وي صله رحمي وي د هغې په اساس باندې ته ورسره مینه محبت کوي یا د ژبې په اساس باندې یا د مسلک په اساس باندې دواړه هم مسلکه یې دواړه یا ډاکټران یې یا انجینران یې یا دواړه مولي صاحبان یې یا دواړه په یوه مدرسه کې درس وایي وروڼو د جهاد میدان هغه میدان دی چې په هغې کې په دې حدیث باندې عمل که څوک کوي نو اساس او بنیاد به خامخا فی جلالی مسله وي د الله په جا د الله رضا به وي ځکه دلته وطنونه لرې دي ژبې سره لرې دي مسلکونه سره لرې دي قرابتونه سره لرې دي دا چې دوه سره یو ځای کېږي د الله په خاطر باندې یو بل سره محبت کوي نو الله رب العزت ورته دا دوه عظیم نعمتونه ورکوي یو په ورځ د قیامت باندې سوری بل په ورځ د قیامت باندې په جنتونو کې منابر د نور داسې منابر چې شهدا او انبیا یې هم د هغې غبطه کوي ورونه الله رب العزت موږ تاسو ته دا موقع په لاس باندې راکړې ده د مینه او محبت کولو دپاره کم غر سوري کول ضرور نه دي د د مینې محبت کولو دپاره د الله په خاطر باندې کم ټریننګ کم تدریب کم تدریس کم مراحل طی کول دا ضرور نه دي لازم نه دي مینه د زړه یو څړیکه ده د زړه یو احساس دی چې انسان کې را پیدا کیږي د انسان مخې ته چې دومره نعمتونه په ورځ د قیامت باندې دومره انعامات موجود وي انسان د دې نه استفاده وکوي د جهاد په لاره کې ورونو کله کله راټولېدل د ورځو په په په په اندازه باندې وي کله کله د ساعتونو په اندازه باندې وي کیدای شي عملیاتو ته لاړ شي د یو بل ګروپ د ملګرو سره لاړ شي کیدای شي مغه دوه درې ساعته دپاره یې ووینې بیا په خپل عمر کې سره ونه وینې په یو مرکز کې تدریبي مرکز کې راجمع کېږي یو میاشت یو نیمه میاشت په یو وخت کې تېرېږي ځای کې تېرېږي د هغې نه وروسته چې کله جدا شي کېدای شي په خپل عمر باندې بیا ونه وینئ نو په دغه ځایونو کې استفاده کول د دې نه چې د هر جلیس سره کېنې د هم مجلس ملګري سره کېنې د هم وطاقي ملګري سره کېنې د الله په خاطر باندې مینه ورسره وکوه محبت ورسره وکوه د دې محبت اظهار ورسره وکوه نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د چا سره محبت کوي هغه د صرف په زړه کې نه ساتي بلکې اظهار دی په خوله ورسره کوي ورته وایي دی چې انی احبک فی الله کیدای شي دا دعا یا د حدیث تاسو علیکم بسنت کتابچه کې هم موجود وي چې چا سره د مینه محبت وي اظهار ورته کوه چې انی احبک فی الله د د الله په خاطر باندې محبت در سره کوم جواب دا دی چې احبک الله الذي احببتني فيه الله د تا سره هغه ذات د تا سره محبت وکوي د چا په خاطر چې ته ما سره محبت کوي نو وروڼو دا هغه موقع ده چې د دې نه باید استفاده وکوئ او په دې کمو لحظاتو کې د ورځ د قیامت سوری د عرش سوری ځان ته وګټئ منابر د نور ځان ته وګټئ صرف په یو څو کلمو باندې او وروسته د هغې نه دا کلمې په خوله باندې د دروغو نه بلکې عملی عملی مظاهره باید په ژوند کې وکوئ څوک چې د چا سره محبت کوي هغې ته د خیر اراده لري هغه ته د آرامتیا اراده لري د هغه احترام کوي هغه ته دعا کوي د هغه کمک کوي د هر څه په عمل کې ورسره ثابت کوي الله رب العزت موږ تاسو عمل کول